د کابل د خیرخانې څخه زموږ اورېدونکي عبدالغیاث لیک رالیږلی دی، دوې پوښتنې یې کړې دي، لومړۍ پوښتنه یې د مخکینۍ پوښتنې ته ورته ده، خو دغه یو جز یې زیات دی، دی وایي که یو امام خپل مقتدي ته ووایي چې ته په څلورو کتابونو باندې یعنې تورات، انجیل، زبور او قرآن کریم باندې کافر یې، ددې حکم څنګه دی؟ حضراتو دغه ملا چې دا فیصله یې کړې ده پر دې مقتدي د کافر حکم یې باندې لګولی دي او په څلور کتابه د خدای کافر بللی دي حضراتو د دغه مقتدي اعمالو اقوالو عقاید باید معلوم شي د ملا صاحب منشه چې شو چې وده ته کافر وایي اپه دې سړي کې څه منشه ده چې کفر وده ته منصوب کړی شو که رښتیا هم دغه سړی دغسې وي چې د فرضي عبادت د الله منکر وي یا د لمانځه منکر دی یا د روژې منکر دی یا اخرت نه منې پس له مرګه ژوند دهري دی خدای پاک نه مني علیه السلام مبارک نه مني قرآن عزیز نه مني کتابونه د الله نه مني ملایکه د پاک رب نه مني جنت و دوزخ و پلي صراط و میزان دا ترازو دا پلي نه مني نو رښتیا دا سړی کافر دی و دې ته خو موږ هم په نامه د کافر وایو هر سړی چې د قرآن پاک د یوه آیات د یوې کلمې متواتر قرآن پاک د یوې کلمې منکر شي هم دا سړی کافر دی نه یوازې په ملا صاحب پورې مه تړه چې ملا صاحب ده ته په څلور مذهب کافر په څلور کتاب کافر هر څوک ورته کافر اوله زه فیصله د کفر پر کوم دغه سړی چې د خدای پاک د یوه آیات انکار کوي یا د یوه پیغمبر انکار کوي دا کافر دی سچ کافر دی او که داسې وي چې ملا صاحب پر بل شي خوا ورته به دې سرسایه نه ده ورکړې یا زکات نه دی ورکړی یا بل وظیفه ځنډولې او د مؤمن مسلمان ته بلا منشي دا ملا کافر ویلي دي الله یعوذ بالله نعوذ بالله حضراتو دا وره مسله د ملا په غاړه ده دوه علما په دنیا کې شته یو حنفي مذهب یو شافعي مذهب حنفي مذهب امام سرخسي رحمت الله عليه او شافعي مذهب امام غزالي رحمت الله عليه دي دغه دوه علما دا پر ظاهر د حدیث مقدس لري دي رسول خدا جل وعلا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فرمایي که چا و چا ته کافر وویل که رښتیا هم هغه کفر په سړي کې و خو ښه دی که کفر په هغه کې نه و نو دا کفر باندې قائل راوګل هغه چې نسبت د کفر بل ته کړي فتوا د کفر پر بل وکړه حکم د کافر پر بل وکړي هغه کفر د قائل په غاړه د دغه مفتی په غاړه دغه چې نسبت د کافر ورته کړي د په غاړه کفر وځي یعنی دی په کافر سو العیاذ بالله دغه دوه علما پر ظاهر د حدیث مقدس للی دغه عالم په خپل کافر کوي په دغه غلط نسبت چې وبل چې کړی دي اما نور علما نور کتابونه چې انور شاه کشمیری فیض الباری هغه مبارک فرمایي چې کافر کیږي نه اما د ګناه څخه خالي نه دی و نه دی و نه دی ګناهګار دی نو په هر تقدیر باندې چې مولا دا فیصله کړې ده که رښتیا په هغه مقتدي کې داسې انکار د فریضې څخه موجود یا حلال حرام بولي قطعي حل حرام ته حلال وایي فرضي عبادات نه مني قرآن پاک نه مني نو خود کافر دي او که هغه مؤمن دی مسلمان دی صفا عقیده دی د ملا پر بل شخور ته دا نو مجرم هغه ملا دی فنز د دغه دوو علما او هغه ملا په خپل کافر سو العیاذ بالله نعوذ بالله من جميع انواع الكفر والسلام